وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد د خلفاء الراشدین د سیرت څلرمه فته محترم ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په تیره دریمه پته کې موږ هغه قصه بیانول چې د مسیلمه د لښکر قومندان محکم ابن طفیل خپل لښکر امر کوي چې هغه باغ ته ننوځي چې د عقربا و منطقې ته نږدې وو. د مسیلمه الکذاب لښکر باغ ته ننوتی او په خپل مسیلمه هم په دغه باغ کې دی کم وخت چې ټول لشکر باغ ته ننوتی د باغ دروازه یې وتړل مسلمانان په پسې دي، خو د باغ دېوالونه ډېر لوړ دي، نه شي کولای چې تر دغه لوړو دېوالو ور واوړي. دلته دننه په باغ کې د مرتدانو د لښکر په زرهاوو نفر موجود دي. مسلمانانو باغ محاصره کړ، مګر اوس څنګه ور ننوځي؟ د ننوتلو لار نه شته. که مسلمانان وغواړي چې تر دېواله ور واوړي، د مسيلم د مسيلمه نفر هلته ورته ناست دي او وژني يې. دلته د براء ابن مالک رضی الله تعالی عنه عظمت ښکاره شو. هغه براء ابن مالک رضی الله تعالی عنه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په باره کې فرمایي ډېر خیرن او سپېره سړی به وي چې د دروازو څخه شړل کیږي مګر که يې الله جل جلاله ته قسم ورکړ، الله جل جلاله دغه د ده قسم ور پوره کوي او د هغو کسانو څخه او د هغو کسانو څخه يو هم براء ابن مالک دی، يعنې ډېر داسې کسان شته چې په ظاهري شکل به خوار او غريب وي، څوک به اعتبار نه ورکوي، مګر که دغه سړي وویل، یا رب! و تا ته قسم درکوم چې داسې به کوې، الله جل جلاله دغه د ده قسم ور پوره کوي. او د هغو کسانو څخه یو هم برا ابن مالک دی. د برا رغد الله تعالی عنه هر ناز پر الله جل جلاله قبلیږي. نو یو د هغو کسانو څخه چې مستجاب الدعوه دی، هره دعا یې قبلیږي. براء ابن مالک رضی الله تعالی عنه دی. د براء ابن مالک رضی الله تعالی عنه عظمت یوازې په ایمان او عبادت کې نه دی، بلکې براء رضی الله تعالی عنه مجاهد فی سبیل الله دی او څنګه مجاهد؟ غوږ ونیسئ په دغه وخت کې چې مسلمانان د باغ دروازې ته ولاړ دي او د ورتګ لار هم نسته برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه وویل ما پر ور وغورځوي یعنی تر دیوال مې ور پورته کوي او ور اله مې کوي صحابه کرامو وویل ویحک څنګه دې دغه پلس هاو زرو نفرو ته ور وغورځوو برا رضی الله تعالی عنه په قهر ورته وویل زه درته وایم پر ور ومې غورځوي د ده په ټنګ د ده د ټینګار په سبب صحابه کرام مجبور سوه سپر یا زغره یې د نیزو پر سرو کښېښول او دی رضی الله تعالی عنه پر دغه سپر یا زغره کښېنستی صحابه کرامو نیزې دونه پورته کړې چې دی رضی الله تعالی عنه تر دېواله لوړ شو او دننه باغ ته یې ځان ورواچاوه. یوه نفر د لسهاوو زرو دښمنانو ومنځ ته د مقابلې لپاره ځان ور وغورځاوه. فقط د ده په لوېدلو سره مرتدان پر راټول شوه. او له هره طرفه وهل کیږي. د برا رضی الله تعالی عنه توره په لاس کې ده او د ځان دفاع کوي. خو وارونه دې پر مښلي او دی رضی الله تعالی عنه زخمي کیږي. څوک یې په توره وهي، څوک په نیزه او څوک یې په غوشي ولي. مګر دی رضی الله تعالی عنه ټینګ ولاړ دی، مقاومت کوي. په دغه حالت کې کرار کرار دروازې ته هم نږدې کېږي. غواړي چې دروازه خلاصه کړي. مرتدان غواړي چې د دروازې څخه یې راوګرځوي او له هره طرفه یې وهي، خو دی رضی الله تعالی عنه د ځان څخه دفاع کوي او په عین حال کې دروازې ته نږدې کېږي. څو دروازې ته ورسېدی او په داسې حال کې یې دروازه خلاصه کړه چې دی رضی الله تعالی عنه هم څو اتیا ځایه زخمي شوی وو، د تورو، نېزو، غشو او هر قسم اسلحې وارونه پر شوي وه، د دروازې د خلاصېدلو سره سم مسلمانان باغ ته ورننوتل. مرتدانو چې دا حال ولیدی چې یوه نفر څنګه وکولای سوای چې دروازه خلاصه کړي او دلته نور مسلمانان هم ورننوتل نو ټول مرتدان په بیره کې سوه او معنویات یې ضعیفه سوه نو یې دننه په باغ کې په تیښته شروع وکړه. دې خوا ها خوا ته ځغلي، مسلمانان نور هم باغ ته ورننوځي. په اولو کسانو کې چې باغ ته ننوتل یو هم سماک ابن خشره سماک ابن خرشه ابو دجانه الانصاري رضی الله تعالی عنه وو او یو هم وحشي وو. وحشي هغه مریی دی چې سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه یې په شهادت ورساوه او بیا په وروسته کې مسلمان شو. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه او وحشي چې باغ ته ورننوتل دواړه په مسیلمه پسې ګرځي. اول هغه څوک چې مسیلمه یې ولیدی هغه ابو دجانه رضی الله تعالی عنه وو. پر مسیلمه یې توره پورته کړه غواړي چې ویې وهي. په دغه وخت کې وحشي چې د ابو دجانه رضی الله تعالی عنه تر شا په پسې و، د هغه ځای څخه نېزه ورته برابره کړه. دا خو تاسې ته معلومه ده چې وحشي د نېزې په ویشتلو کې ډېر مهارت درلود، د هغه ځای څخه پر مسیلمه واری وکړ. د وحشي نېزه د مسیلمه په نس ننوته او تر شا یې ووتل. فوراً دوهم واری د ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د تورې و، چې مسیلمه یې په وواهه او ویې وژي. دلته دننه په باغ کې یو قصر و، چې د دغه قصر څخه یوې ښځې دغه حالات لیدل او نارې یې کړه، وا امیر الوداعه! قتله العبد الاسود! یعنې د ښایست امیر تور مريي ووژي. د دغې نارې په سبب ډېر مؤرخین وايي چې د مسیلمة الکذاب وژونکی وحشي دی نه ابو دجانه، مګر په حقیقت کې دوی دواړه د مسیلمه په وژلو کې شریکان او ملګري دي. کوم وخت چې مرتدانو دغه ناره واورېده چې مسیلمه ووژل شو، نور هم وارخطا شوه او هر طرف ته ځغلي. خالد رضی الله تعالی عنه امر وکړ، هیڅوک مه پرېږدئ، هغه چې نه تسلیمېږي وژنئ یې. مرتدانو په تسلیمېدلو شروع وکړه او هغه چې جنګ کوي وژل کېږي او کوم څوک چې تښتي په هغو پسې خالد رضی الله تعالی عنه نفر ولېږل، ځکه دا امکان لري چې هغه دې بیا د جنګ تیاري ونیسي. دغه د یمامې په جنګ کې د یمامې د خلکو څخه یوویشت زره نفره ووژل شوه او بالمقابل د مسلمانانو څخه د دې د پاره چې د دغه جنګ په شدت پوه شو د مسلمانانو د لښکر درېیمه حصه شهیدان شوه یعنې څلور زره نفره ووژل شوه. چې د هغې جملې څخه پنځه سوه نفره د قرآن کریم حافظان وه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د حافظانو دغه یو ځایي شهادت ولیدی، زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه یې امر کړ چې د ورقو، پوستو او د خلقو د سینو څخه قرآن مجید سره راټول او یو ځای کړي. نو د قرآن مجيد جمع کېدل او يو ځای کېدل هم د ابوبکر صديق رضي الله تعالی عنه په خلافت کې شوي دي چې دا هم پر امت مسلمه د ابوبکر صديق رضي الله تعالی عنه احسان دی. خالد رضي الله تعالی عنه هغه باغ تر خپل تسلط لاندې راوستی او شاوخوا منطقې يې تسخير کړې مګر هو! دغه منطقې ټوله د يمامې تر قلاوو دباندې وې. دلته نو مجاعه ابن مراره د خالد رضی الله تعالی عنه سره د ملاقات غوښتنه وکړه. خالد رضی الله تعالی عنه هم اجازه ورکړه. مجاعه وویل، یا خالد! والله دغه ستاسې و جنګ ته نه وه راوتلي مګر هغه تلواریان، یعنې هغه کسان چې و جنګ ته یې ډېر تلوار وو هغه د قلاوو څخه راوتلي وه، مګر هلته قلاوې په خلقو ډکې دي. نو که ستا خوښه وي او اجازه راکوې ستا او د دوی په منځ کې به صلح وکم. هغه همداسې چې د یمامې نیمې میوې به تاسې مسلمانانو ته درکوي. خالد رضی الله تعالی عنه ویل ښه دی صلح ورسره وکړه. اوس نو خالد رضی الله تعالی عنه ولې صلح قبول کړه؟ ځکه ده په جنګ کې د یمامې د خلقو قوت ولیدی، درې واره د مسلمانانو لښکر شکست وخوړی او بل د مسلمانانو لښکر ستړی وو، حتی د لښکر درېیمه حصه یې شهیدان شوي دي. په زیاته بیا د مسلمانانو هغه جنګي پهلوانان په دې جنګ کې شهیدان شوه. ده ولیده چې دغه اوسنی جنګ ډېر شدید جنګ وو، او دا د هغو کسانو جنګ وو چې پر میدان او تر قلاوو دباندې وه، نو هغه کسان چې دننه په قلاوو کې دي، د هغو جنګ خو به تر دغه ډېر شدید وي، ځکه هغه خلق په قلاوو کې محفوظ او ساتل شوي دي، نو خالد رضی الله تعالی عنه په دې راضي شو چې د یمامې نیمې مېوې واخلي او د پاته خلقو سره صلح وکړي، نو مجاعه ابن مراره د یمامې قلاوو ته د خبرو دپاره دننه ورغلی، اصلا هلته په قلاوو کې نارینه څوک نه وو موجود، هلته فقط ښځې، کوچنیان او سپین ږیري وه چې دغه ټول بندیان نیول کېده. مجاعه و ښځو ته وویل، تاسې ټوله د جنګ لباس واغوندئ. ښځو هم ټولو زغرې واغوستې او خولونه یې پر سر کړه، ویل اوس نو لوړ د قلا بام ته وخېژئ. په لسهاوو او سلهاوو نفر د قلا پر بام معلومېږي. خالد رضی الله تعالی عنه ورته ګوري چې رښتیا هم قلاوې په خلقو ډکې دي، ځکه په زغرو کې نه معلومېږي چې دا نارینه دي که ښځې، خو قلاوې په نفرو ډکې دي. خیر، مجاعه د قلاوو څخه راووتی او د خالد رضی الله تعالی عنه سره کښېنستی، ویل یا خالد! قوم د یمامې په نیمه مېوه نه راضي کېږي. خو ما کوښښ وکړ چې د مېوو په څلورمه حصه یې راضي کړم. نو د مېوو څلورمه حصه قبلوې که جنګ کوې؟ خالد رضی الله تعالی عنه چې خپل لښکر ته وکتل، ستړي او ستومانه دي، ډېر نفر یې شهیدان شوي دي، هلته قلاوې په خلقو ډکې دي او ټول هم په اوسپنه پټ دي، نو خالد رضی الله تعالی عنه د یمامې د مېوو پر څلورمه حصه موافقه وکړه. او صلح نوشته شوه. خو وروسته چې قلاوې خلاصې شوې، دا معلومه شوه چې هلته نارینه هیڅوک نشته، فقط سپین ږیري، ښځې او کوچنیان دي. خالد رضی الله تعالی عنه ومجاعه ته وویل، خطا دې ایستم. مجاعه وویل، اوس صلح وشوه او کار تر کار تیر شو. کوم وخت چې خالد رضی الله تعالی عنه د مسیلمه او یمامې څخه فارغ شو نو تقریبا ټوله جزیرة العرب د کفر او ردت څخه خلاصه شوه. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لښکرې په جزیرة العرب کې د اهل ردت یا مرتدانو د جنګ لپاره شاوخوا ګرځېدې، تر څو چي هغه د دینه اوښتي خلق بیرته و دین ته راوګرځیدل او بیا پر جزیرة العرب حق دین حاکم او غالب سو. د فارس او عراق د فتح کولو شروع، کم وخت چي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ردت د مسئلې څخه فارغ سو، نو اوس د اسلام د توسعې او نشرولو د پاره فکر کوي. ډېر ژر یې د فارس او روم د جنګ د پاره د لښکرو په جوړولو شروع وکړه. تر هر څه د مخه یې دوه لښکره جوړ کړه او د عراق پر طرف یې ولېږل. دغه لښکرې یې د عراق و هغو منطقو ته ولېږلې چې د فرات د ولې په غرب کې واقع دي. غواړي چې د فرات غربي طرف فتح او تسخیر کړي چې دغه منطقې ټوله د فارسیانو تر حکم لاندې وې. مګر په خپله د فارسیانو پایتخت په بین النهرین کې و چې مداین یې ورته ویل. یعنې د فرات او دجله د لویو ولو په منځ کې د نهر دجله په شرقي طرف کې واقع وو. مګر د فرات د غربي طرف اوسېدونکي ټول عرب وه چې ځینې یې نصارا او ځینې یې بت پرستان وه او د فارسیانو د حکم تابع وه. څرنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه غوښته چې اول د عربو په منطقه شروع وکړي، نو ځکه یې اولني دوه لښکره د عراق جنوبي طرف ته ولېږل. د اول لښکر قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه و او دوهم لښکر یې د قعقاع ابن عمرو رضی الله تعالی عنه په مشرۍ پسې ولېږی. او درېیم لښکر یې د عیاض ابن غنم په مشرۍ د عراق د شمال پر طرف ولېږی او تر هغه وروسته یې یو بل لښکر هم پسې ولېږی چې دغه ټوله لښکري به د عراق په فتحه کولو کې یو د بل سره کومک کوي. عیاض ابن غنم رضی الله تعالی عنه د عراق په شمالي طرف شروع وکړ. مګر څرنګه چې هلته مقاومت شدید او زیات و نو مخ ته نه سوای تلای او کم ځای یې فتح نه کړ نو د عراق ټول فتوحات د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه له طرفه شروع شو کله چې خالد رضی الله تعالی عنه د خپل لشکره سره د عراق پر طرف حرکت وکړي د خپل فتوحاتو شروع د عراق د جنوبي طرف د اخره څخه وکړه چه اوله شروع یې په کویټ وه نو د شط العرب و طرف ته رهي شو د شط العرب په آخر کې په هغه ځای کې په هغه ځای کې چې شط العرب د خلیج عرب یا خلیج فارس سره یو ځای کیږي دلته یې خپل لشکر و درو حصو ته وویشي د یوې حصې مشر یې مثنا ابن الحارث الشیباني رضی الله تعالی عنه وټاکی د بلې حصې مشر یې عدي ابن حاتم الطائي رضي الله تعالی عنه وټاکی او د درېیمې حصې مشر په خپله خالد رضي الله تعالی عنه وو او دغو درو لښکرو دا وعده سره وکړه چې د حفیر سره به یو ځای کیږي. حفیر د یوې منطقې نوم دی چې د بصرې څخه څلور میلې څلور میله لیرې ده. دغه لښکرې پر مختلفو لارو د حفیر پر طرف رهي شوې. هلته فارسیانو هم د مسلمانانو د دغې حملې په مقابل کې ځانونه آماده کول. د فارسیانو د دغې منطقې آمر او قائد چې هرمز نومېدی تلوار وکړ. ډېر ژر یې لښکر جوړ کړ او د حفیر و طرف ته رهي شو. د هرمز لښکر د مخه تر مسلمانانو په حفیر کې واړول او هغه یې اشغال کړی. خالد رغدی الله تعالی عنه ته دا خبر ورسیدی چې هرمز تر ده د مخه و حفیر ته راغلی دی او هغه یې اشغال کړی دی. نو خالد ابن ولید رغدی الله تعالی عنه غوښته چې د خپل لښکر د اړولو د پاره یوه بله داسې منطقه انتخاب کړي چې هلته اوبه وی نو هلته نږدې یې یوه بله منطقه چې کاظمه نومېږي هغه یې تر نظر وایسته. هرمز چې د دوی په نیت او اراده خبر شو تر مسلمانانو د مخه وهغې منطقې ته ورغلی او د کاظمه اوبه یې ټوله په خپل تصرف کې راوستې. خالد رضی الله تعالی عنه چې د لښکر سره د کاظمه و منطقې ته ورسېدی ویې لیده چې ټوله اوبه هرمز تر خپل تصرف لاندې راوستلې دي. دلته نو په کاظمه کې د مسلمانانو او فارسیانو په منځ کې جنګ شروع شو چې دا هغه اول جنګ او معرکه ده چې د مسلمانانو او فارسیانو په منځ کې کیږي کم وخت چې دوه لشکره مخ په مخ سره ودرېده خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د جنگ و میدان ته ورووتی او د هرمز څخه د مبارزې یا پهلوانۍ غوښتنه وکړه هرمز هم قبوله کړه او میدان ته ورووتی. کوم وخت چې دوی دوه سره نږدې شوه، دواړه د اسانو څخه کښته شوه او په جنګ یې شروع وکړ. هر یو غواړي چې هغه بل ووژني، خو په وهلو او ضربو کې خالد رضی الله تعالی عنه پر قوي او غالب و. د هرمز لښکر پر هرمز وبېرېدی، پوه شوه چې هرمز مغلوبه کېږي او وژل کېږي. د فارسیانو لښکر د جنګ و میدان ته ورداخل شو، غواړي چې هرمز خلاص کړي او خالد رضی الله تعالی عنه ووژني. په دغه وخت کې قعقاع رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو پر لښکر د هجوم امر وکړ او پخپله قعقاع رضی الله تعالی عنه د فارس پر لښکر حمله وکړه. دلته دوه لښکره په جنګ مشغوله شوه او هلته خالد رضی الله تعالی عنه وکولای شوای چې هرمز ووژني. په لږ وخت کې د فارسیانو لښکر ماته وخوړه او په تېښته شوه. بالمقابل د مسلمانانو لښکر کامیابه او فاتح شو چې دغه د کاظمه فتحه د فارس د فتوحاتو شروع بلل کېږي. خالد رغدی الله تعالی عنه په دغه منطقه کې د فارسیانو د تأسیساتو په اشغالولو او د غنیمتو په ویشلو مشغول دی او هلته د فارس مات شوی لښکر په تیښته رهی دی څو د تن یا مزار و منطقې ته ورسیدی. دغه دواړه د یوې منطقې نوم دی. هلته بیا د فارسیانو لښکر د قارن ابن قریانث په مشرۍ وکولای شوای چې سره یو ځای او منظم شي. خو خالد رضی الله تعالی عنه د هغو په تعقیبولو پسې هلته ور ورسېد. کوم وخت چې بیا دوه لښکره سره مخامخ شوه، د فارسیانو د لښکر قومندان قارن د مبارزې لپاره میدان ته راووت. خالد رضی الله تعالی عنه غوښته چې د ده د مقابلې لپاره ور ووځي، مګر د مسلمانانو څخه یو نفر چې نوم یې معقله ابن الاعشی ابن النباش و، ډېر ژر ور ووت او په لږ وخت کې یې قارن ووژه. سره د دې چې معقله د مسلمانانو د مشهورو پهلوانانو او قومندانانو څخه هم نه و، فارسیان په تعجب کې شوه چې دغه نفر خو د مسلمانانو د لښکر د قومندانانو څخه هم نه دی، بلکې د عسکرو د جملې څخه یو عادي نفر راوځي او زموږ قومندان وژني. دا یو قوي قوم دی چې موږ یې مقابله نشو کولای. فقط د د فارسیانو د لښکر د قومندان په وژلو سره هغه نور لښکر په تېښته شروع وکړه او خالد رضی الله تعالی عنه په پسې دی. فارسیان د بیرې په سبب خپل ځانونه و نهر او ولې ته ور اچوي او مسلمانان یې وژني. په دغه ورځ د کفارو څخه په زرهاوو نفر ووژل شوه چې څوک یې په اوبو کې غرق شوه او څوک یې د مسلمانانو په توره ووژل شوه. پس له دغه شکسته د دغې منطقې اوسېدونکي چې بزګران او باغوانان وه و خالد رضی الله تعالی عنه ته راغله او پر جزیه یې صلح ورسره وکړه. دغه منطقه چې د تن یا مزار په نامه سره یادېدل مسلمانانو ته تسلیم شوه. خالد رغدی الله تعالی عنه دغه اخبار او زیری د د غنیمتو د خمسه سره و ابوبکر صدیق رغدی الله تعالی عنه ته ور ولیږل او خالد رغدی الله تعالی عنه په دغه فتحه سوی ځایو کی آمران وټاکل دی رغدی الله تعالی عنه پخپله د لښکر سره د منطقی پر شاوخوا ګرځیدی د دغه شکست خبر د فارس و پاچا اردشیر ته ورسېدی. هغه په تعجب کې شو چې څنګه دوې منطقې پرله پسې ځینې نیول کېږي، حال دا چې د فارسیانو د لښکرو شمېر د مسلمانانو تر لښکر څو چنده زیات دی. نو یې د خپلو قومندانانو څخه یو قوي او دلاوره قومندان چې نوم یې اندرزعر و، د یوه لوی لښکره سره و دغی منطقې ته ور ولېږی. تر اندرزعر وروسته یې یو بل لښکر د بهمن جازویه په مشری پسی ور ولېږی. دغه دوه لښکره رهی شوه او د ولجه په منطقه کې یې واړول. د ولجه د منطقې خلق عرب او نصارا وه چې د فارسیانو د حکم تابع وه. دغو خلقو د فارس و لښکرو ته حال ولېږی چې موږ هم غواړو چې ستاسې په ملګرتیا په دغه جنګ کې ګډون وکړو. فارسیانو هم دغه د دوی غوښتنه قبوله کړه. نو په دغه منطقه کې چې ولجه نومېده، نصارا عرب او مجوس پارسیان د مسلمانانو د جنګ لپاره سره یو ځای او ملګري شوه. خالد رضی الله تعالی عنه د خپل لښکر سره و دغې منطقې ته راورسېد او ډېر ژر یې پر کفارو حمله وکړه. د دوو لښکرو په منځ کې جنګ شروع شو. په دغه جنګ کې هم د فارسیانو ډېر نفر ووژل شوه. حتی په دغه جنګ کې د فارسیانو هغه قوي او دلاوره قومندان اندرزعر هم ووژل شو. فارسیانو شکست وخوړی او د فارس لښکر وتښتیدی مګر د دغه ځای عربو نور هم جنګ کاوه نه تسلیمیدل خالد رغدی الله تعالی عنه د عربو سره په جنګ کی د هغو ډیر نفر ووژل او ډیر یې بندیان ونیول پس له جنګه یې د عربو څخه نیول سوي بندیان هم ووژل خالد رضی الله تعالی عنه دغه کار په دې سبب وکړ چې د منطقې ټول خلق وبیریږي مګر د بندیانو وژل و نصارا عربو ته چې د بنو بکر قبیله وه سخت تمام شوه نو بنو بکر د فارس و پاچا ته حال ولېږي چې خالد هغه زموږ بندیان ټول ووژل نو د خالد د جنگ د پاره لشکر راولېږه چې زموږ کومک وکړي د فارس پاچا وجازویه ته حال ولېږی چی ته د لښکر سره ولاړ شه د بنوبکر ملګرتیا وکړه. جازویه تر دې ځان لوړ وبلی چی دی دی پخپله د عربو کومک ته ورشی. نو یې د خپل لښکر څخه یو بل قومندان د بنوبکر د کومک لپاره ولېږی او ویل زه به د مشورې لپاره پاچا ته ورشم. نو جاذوی د فارس د پاچا پر طرف رهي شو او لښکر یې د بنو بکر د کومک دپاره رهي شو. خو جاذوی چې هلته پاچا ته ور ورسېدی، پاچا مریض و او د مرګ پر بستر پروت و. او هلته د جاذوی لښکر د بنو بکر د عربو سره په الیس کې یو ځای شو. د بله طرفه د مسلمانانو لښکر د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په مشرۍ و الیس ته راورسېد. دوه لښکره د جنګ دپاره مخ په مخ سره ودرېدل. په دغه وخت کې د بنو بکر د عربو مشر میدان ته راووت او د خالد رضی الله تعالی عنه څخه د مبارزې او پهلوانۍ غوښتنه وکړه. دی غواړي چې د خالد رضی الله تعالی عنه په وژلو سره د خپل قوم انتقام او بدله واخلي. خالد رضی الله تعالی عنه هم میدان ته ورووت او د بنو بکر مشر یې چې مالک ابن قیس نومېدی ډېر ژر ووژی. دلته بیا کفارو شکست وخوړی. سبحان الله! کفارو ته شکست پس له شکسته او مسلمانانو ته پرله پسې فتوحات او کامیابۍ. دا بې له خالد رضی الله تعالی عنه څخه د بل چا نه دي په نصیب شوي. نو کفارو ماته وخوړه او د کفارو دغه ماته د هجرت په دوولسم کال د صفر په میاشت کې وه. تاسې ته معلومه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت د هجرت د یوولسم کال د ربیع الاول په میاشت کې وو. او دغه د عراق جنګونه او فتوحات د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې د هجرت د دوولسم کال د محرم په میاشت کې شروع شوي دي او د الیس جنګ د دغه کال په سپره کې وو نو دغه ټول ذکر شوي فتوحات په یوه میاشت کې د مسلمانانو په برخه او نصیب شو ورونو دغه هر جنګ ډیر تفاصیل او واقعات لري خو زه تر هغه تفصیل په دې سبب سره تېرېږم چې زموږ مقصد په اختصار سره د هغو فتوحاتو بیانول دي چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وخت کې پېښ شوي دي. اوس نو د دغو منطقو په فتح کولو سره د نصراني او عراقي عربو و پایتخت ته چې حیره ورته ویل کېده د مسلمانانو لپاره لار خلاصه شوه. حیره د عراقي عربو پایتخت وو او د فارس د حکومت تابع وه. د حیره فتح کېدل. حیره چې د ډېرو پخوانیو وختو څخه د عراقي عربو پایتخت وو، د کوفې څخه درې میله لیرې ده او و نجف ته نږدې واقع ده. اوس خالد رضی الله تعالی عنه غواړي چې حیره ته ولاړ شي او که حیره ته پر وچه لار او پر پښو ځي لار یې ډېره لرې ده او هغه نږدې لار دا ده چې تر نهر فرات ورواوړي نو د نهر فرات د پورې وتلو دپاره یا اوښتلو دپاره مسلمانان په هغو کښتیو کې سپاره شوه چې د دغې منطقې د خلقو څخه یې په غنیمت کې اخیستې وې او د حیره و طرف ته یې حرکت وکړ. هلته د حیره عرب د خالد رضی الله تعالی عنه په دغه نیت او حرکت خبر شوه. د حیره د عربو سره یوه طریقه موجوده وه چی د فرات اوبه به یې په نورو ولو کی څو ځایه وویشلې یا ایله کړې او دلته به د فرات اوبه دونه لږ شوې چی کښتۍ به نشوای پکښې تلای نو د حیره عربو د فرات اوبه په نورو ولو کی ایله کړې او دلته یې د مسلمانانو کښتۍ د مځکې او دلته د مسلمانانو کښتۍ د مځکې و طرف ته کښته کېدې او په اوبو کې نه شوای تلای نو مسلمانان مجبور شوه د کښتیو څخه کښته شوه او دغه بحري سفر یې نه کړ پوره چې په دې طریقه سره وحیره ته د مسلمانانو رسېدل وځنډېده او پر وچه لار پر پښو یا پیاده ورهي شوه. په دغه موده کې هلته په حیره کې د فارسیانو له طرفه د حیره حاکم او قائد چې مرزبان نومېدی، مرزبان په خپله د فارس او فارسي وو او د عربو د منطقې والي وو، دغه مرزبان هلته په حیره کې عرب او فارسیان سره راټول کړه، یو لوی لښکر یې جوړ کړ، غواړي چې د حیره څخه په جنګ او لښکر دفاع وکړي. دلته بیا خالد رضی الله تعالی عنه د اسلامي لښکر سره پیاده ورهیدی. اوس نو حیره په جغرافیایي لحاظ یو ښار یا یوه منطقه او قلاوې نه وه، بلکې حیره قصرونه وه، یو لوی قصر دلته، بل قصر هلته او بل هورې، یو د بل څخه لرې او پاشلي قصرونه وه او د هر قصر دفاع او ساتنه لښکر کوي. خالد رضی الله تعالی عنه چې راورسېدی اول یې په هغه قصر شروع وکړه چې هلته په خپله مرزبان اوسېدی خو تر جنګ د مخه یې اول مرزبان و اسلام ته راوبلی هغه انکار وکړ اسلام یې نه قبلاوه نو خالد رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې اول دغه د مرزبان پر قصر حمله وکړي حمله شروع شوه. مرزبان چې د مسلمانانو جنګ او شجاعت ولیدی، داسې جنګ یې تر اوسه نه و لیدلی. هر مسلمان غواړي چې تر هغه بل دمخه د مرګ وځای ته ځان ورسوي. مرزبان مجبور شو، خالد رضی الله تعالی عنه ته یې د صلحې دپاره نفر ورولېږی. صلح غواړي. خالد رضی الله تعالی عنه هم پر صلح موافقه ورسره وکړه او صلح پر جزیه وسوه نو هغه عرب او فارسیان چې په دغه منطقه کې اوسېده هغه به مسلمانانو ته جزیه ورکوي او د اسلام د حکم تابع به وي او جزیه هم ډیره زیاته جزیه وه چې تر یوه میلیون درهمه زیاتېده چې دغه جزیه د مسلمانانو د اقتصاد لپاره لوی قوت او طاقت جوړ شو. د دغې منطقې خلق چې شاوخوا اوسېده که فارسیان و که عرب د دغه خبر په اورېدلو سره ډېر وبېرېدل. نو یې خالد رضی الله تعالی عنه ته ډېرې لویې لویې هدیې رالېږلې. خالد رضی الله تعالی عنه چې د اول وار لپاره دغه لویې لویې هدیې ولیدې، نو یې هدیې د جزیې سره یو ځای کړې او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته یې ور ولېږلې. اوس چې ټوله حیره پوره تسلیم شوه او د شاوخوا پاته خلقو چې د حیره د تسلیمېدلو خبر واورېد، نو هغه نورې پاته منطقې چې تر حیره وروسته وې، ټولې یوه په بله پسې و مسلمانانو ته تسلیمېږي او جزیه ورکوي. د حیره تر تسلیمېدلو وروسته مسلمانانو ته خبر راورسېد چې د فارس پاچا اردشیر کسرا مړ شو او د هغه د مرګ په سبب په فارسیانو کې ډېر لوی اختلاف پیدا شو. پر هغه چا یې اتفاق نه کېد چې د کسرا پر ځای یې کښېنوي. فارسیان ډلې ډلې شوه او سره وپاشل شوه. په دغه وخت کې خالد رضی الله تعالی عنه موقع مناسبه ولیده او د انبار و طرف ته یې حرکت وکړ. انبار یو ښار او منطقه ده چې د عراق په شمال کې واقع ده. خالد رضی الله تعالی عنه اوس د عراق ډېرې منطقې فتح کړې دي او د عراق نیمایي ته رسېدلی دی. فارسیانو ته چې دغه خبر ورسېدی چې خالد د انبار پر طرف رارهي دی، ویل موږ باید خامخا اتفاق ته ورسېږو. یو مشر او امیر که څه هم موقتي یا د څه مودې لپاره وي باید وټاکو چې د مسلمانانو د حملې دفاع وکړي. نو د کسرا د کورنۍ ښځې سره کښېنستې او دا فیصله یې وکړه چې د فعلا یا د اوس لپاره دې هغه د کسرا قومندانان د ملک اداره په لاس کې واخلي. که څه هم دغه خلق د کسرا د زامنو او اولادې څخه نه دي خو د فارس موقتي حاکمان به دوی وي. هو! پاچا او کسرا نسته خو دغه قومندانان دي تر هغو ملک اداره کوي څو د کسرا کورنۍ د کسرا د اولادې څخه پر یوه نفر اتفاق کوي. چې دی دې د کسرا پر ځای کښېږدي، خو اوس باید اول د مسلمانانو د جنګ لپاره تیاري ونیسو. د کسرا کورنۍ پر دې اتفاق وکړ چې اوس دې فرزوجان د ملک عسکري چارې اداره کړي، فقط د وزیر دفاع په شکل، نه د فارس پاچا. او موږ به و سیاسي چارو ته فارغ شو. په دغه وخت کې خالد رضی الله تعالی عنه د انبار، چې د یوه ښار او منطقې نوم دی، و طرف ته ورهي دی. شیرزاد، چې د انبار د منطقې آمر او قومندان و، یو لښکر یې جوړ کړ، چې قومندان یې پخپله شیرزاد و او د منطقې پر شاوخوا یې د خندق په کیندلو شروع وکړه. چې د دغه خندق په واسطه د خالد رضی الله تعالی عنه د لښکر مخه ونیسي. هلته خالد رضی الله تعالی عنه کرار کرار و منطقې ته ورنږدې کیږي. شیرزاد څو نفره د خالد رضی الله تعالی عنه مخته ورولېږل چې په ښکاره د صلحې په باره کې خبرې ورسره وکړي او په حقیقت کې یې مقصد دا و چې د خالد رضی الله تعالی عنه د لښکر خبر او حال ورته راوړي نو په صلحه کې پر مسلمانانو داسې درانه شرطونه ایښي وه چې خالد رضی الله تعالی عنه په هغو شرطو صلحه نه قبلولای سوای او نه یې قبول کړه بیا هم د لشکره سره د انبار پر طرف مخته ولاړ خو هلته یې ولیده چې د مسلمانانو او فارسیانو په منځ کې لوی خندق کیندل شوی دی او شیرزاد هلته بېغمه ناست دی ځکه مسلمانان نسی کولای چې تر خندق ور واوړي او په خپل شیرزاد هم تر خندق نه را اوړي که مسلمانان د اوښتلو اراده وکړي کفار یې په خندق کې وژني نو نه کفار د جنگ د پاره را اوړي او نه مسلمانان پرېږدي چې ور واوړي دوه لښکر مخ په مخ سره ولاړ دي او په منځ کې خندق دی خالد رضی الله تعالی عنہ چې دغه حال ولیدي پوسو چې موضوع وجديږي او ډیر وخت په بر کې نیسي چې په نتیجه کې هلته فارسیان وخت پیدا کوي چې خپل کارونه منظم او جوړ کړي حال دا چې خالد رضی الله تعالی عنه نه غواړي چې داسې وشي، بلکې باید د فارسیانو د دغه بحراني حالت څخه مسلمانان ګټه واخلي. نو خالد رضی الله تعالی عنه د حل او حیلې په باره کې فکر وکړ. بیا یې امر وکړ چې په منطقه کې ټول زاړه، ضعیفه او داسې ډنګر اوښان راټول کړئ چې د بار وړلو لایق نه وي. او کار نه ځنې اخیستل کېږي. اوښان راټول شوه. خالد رضی الله تعالی عنه دغه اوښان حلالوي او خندق ته یې ور اچوي. دونه اوښان یې حلال کړه چې د خندق یوه حصه په ډکه شوه. شیرزاد چې دغه حال ولیدی چې خندق ډکېږي او د مسلمانانو لښکر د اوښتلو دپاره تیاری نیسي، نو يا هغه د خالد رضی الله تعالی عنه په شرطو صلح ورسره قبوله کړه چې په نتيجه کې د انبار منطقه هم بې له جنګه فتح شوه. دا هغه بېره وه چې د الله جل جلاله له طرفه د کفارو په زړو ننوتلې وه او د بله طرفه د مسلمانانو همت او تدبير وو چې کفار يې وتسليمېدلو ته مجبور کړ. خالد رضی الله تعالی عنه چې تر اوسه د عراق د جنوبي حصو په فتح کولو مشغول وو خو اوس غواړي چې د عراق په غربي حصه شروع وکړي هغه هم په هغه وچه حصه چې د نهر فرات څخه لري واقع ده چې هغه منطقه ته عین التمر ویل کېده او دا هغه سبب دا وو چي د هغه فتح سوو منطقو تښتېدلي خلق تول په عين التمر کي سره يو ځای سوي وه. د دغه عين التمر د منطقې آمر او قومندان چي مهران ابن بهرام نومېدئ او د فارسيانو د ډېرو لويو قومندانانو څخه وو ده هم د خالد رضي الله تعالی عنه د جنګ د پاره لوی لښکر جوړ کړی وو. د دغه عين التمر د منطقې هغه عربي قبيلې چې د تغلب، نمر او ايات قبيلې وې او مشر يې عقه ابن ابي عقه نومېدی دا هم د فارسانو سره يو ځای شوې. کوم وخت چې د خالد رضی الله تعالی عنه لښکر رانږدې شو نو عقه چې تر اوسه يې د خالد او مسلمانانو سره جنګ نه و کړی و مهران ته وويل، موږ عرب يو، او د عربو په جنګ ښه پوهېږو، نو اول موږ او د خالد لښکر سره پرېږده. مهران وویل، ډېر ښه. اوس یې تاسې در پاته، که مو موږ ته ضرورت پیدا شو، بیا مو موږ کومک کوو. نو د فارسیانو تر لښکر د مخه د عربو لښکر ودرېد. او هلته خالد رضی الله تعالی عنه د لښکر سره راورسیدی اوس دوه لښکر مخ په مخ سره ودریدل او هر قومندان د خپل لښکر په ترتیبولو او تنظیمولو مشغول دی په دغه وخت کی خالد رضی الله تعالی عنه وخپل لښکر ته وویل تاسو تیار او آماده اوسی زه حمله کوم او څو نفرو مسلمانانو ته یې وویل، تاسې زما تر شا اوسئ، زما شا ساتئ، چې څوک د شا له طرفه حمله ونه کړي. په دغه وخت کې چې عقه د خپل لښکر په تنظیمولو مشغول و، دې خوا ها خوا ته ځي او راځي، په دغه ترتیب او تنظیم کې د خپل لښکر څخه لږ لیرې شو. خالد رضی الله تعالی عنه یو دم او ناڅاپه پر عقه حمله وکړه. او هغه یې ژوندی ونیوی، د مسلمانانو لښکر ته یې بندي راوستی، دا د چا و زړه ته لوېده چې په څو لحظو کې دې د کفارو د لښکر قومندان د مسلمانانو سره بندي وي؟ جنګ لا چېرې دی چې د عربو د لښکر قومندان ونیول شو؟ د عربو لښکر په حیرت کې شو چې څنګه زموږ قومندان په داسې آساني سره بندي ونیول شو؟ دا څونه جرئت او همت دی؟ نه زموږ د لښکره وبېرېدل او نه یې په چا پروا وشوه، بلکې په اوله حمله یې زموږ قومندان اسیر ونیو. د کفارو لښکر وبېرېد او په تېښته یې شروع وکړ. مسلمانان په پسې دي بندیان ځینې نیسي. د فارسیانو قومندان مهران ابن بهرام چې د عربو دغه فوري شکست او تېښته ولیده، دی هم د قلا څخه ووت او وتښتېد. عین التمر په دغه آسانه طریقه سره فتح شو او مسلمانان پر دغه منطقه هم مسلط شوه. د دومة الجندل فتح کېدل. د حیره د ښار تر فتح کولو وروسته دغه ټول فتوحات د عراق په جنوب کې وشوه. مګر که ستاسې په یاد وي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د عیاض ابن غنم رضی الله تعالی عنه په مشرۍ یو لښکر د عراق و شمال ته چې د دومة الجندل منطقه وه هم لېږلی و نو عیاض ابن غنم رضی الله تعالی عنه و دومة الجندل ته ورغلی ته هغه د شمال له طرفه حملې شروع که او زه د جنوب له طرفه درهیم. خالد رضی الله تعالی عنه د عین التمر تر فتح کولو وروسته د دومة الجندل پر طرف رهي شو. نصارا عربو ته چې د خالد رضی الله تعالی عنه د راتګ خبر ورسېدی نو یې خپل لښکر پر دوې حصې تقسیم کړ چې نیم یې د عیاض و طرف ته پاتې شو او نیم یې د خالد رضی الله تعالی عنه و طرف ته ورغلی. څرنګه چې د دومة الجندل لښکر پر دوو حصو ووېشل شو نو ضعیف شو، فقط د خالد رضی الله تعالی عنه په را رسېدلو سره دومة الجندل هم فتح شو. هلته په عین التمر کې چې کومو نصارا عربو شکست خوړلی و، نو هغه مات شوي عرب ټول په یوه منطقه کې سره یو ځای شوه چې و دغې منطقې ته حصید او خنافس ویل کېده چې دغه منطقه د جزیرة العرب د شمال له طرفه د عراق سرحد دی. دغو عربو د فارس د پاچا څخه د خالد رضی الله تعالی عنه سره د جنګ کولو دپاره کومک وغوښتی. د فارس پاچا هم د دغه نصارا عربو د کومک د پاره دوه لښکر ور ولېږل چې د یوه لښکر قوماندان روزبیه او د بل لښکر قوماندان زرمهر نومېدی. خالد رضی الله تعالی عنه چې د چې دومة الجندل ته تلی هلته په حیره کې یې چې د عراقي عربو پایتخت و او اوس مسلمانانو فتح کړی و، قعقاع رضی الله تعالی عنه خپل نائب پرې ايښی و چې پايتخت او د هغه شاوخوا